بسم الله الرحمن الرحيم مليانو نن به ان شاء الله څلور خبرې ذکر کوو یو موجد د علم چې د علم نحوی ایجاد چا کړی دی دویم وجر تسمیه د دې علم او دریم سبب د ایجاد د دې علم چې د علم نحو ولی ایجاد شوله د دې سبب څه سيزو څه شی وو او څلورم خبره تحقیق د معنا لغوي او اصطلاحي د نحوي امیر په شولې څلورم خبره تحقیق د معنا لغوي او اصطلاحي د علم نحوي و معنا لغوي او معنا اصطلاحي ذکر کوو خبر باندې پوه شولې لومبۍ خبره د علم نحوې د ایجاد علم نحوې موجوده په هغه کې درې اقوال دي څنګه درې اقوال یو قول دا دی دریم قول دا دی چې د علم نحوی ایجاد حضرت ابو الاسود الدؤلی کړی دی دا درې اقوال دي په موجب د علم کې ایجاد کون کې د علم کې چې د علم نحوی ایجاد چا کړی دی نو څو اقوال شو پکې درې شو یاد شو ته کنه وجه د تسمیه د ایجاد معلومه شولا وجه د تسمیه د علم نحوه وجه د تسمیه د علم نحوه معلومه شولا هغه دا ده چې علم نحوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د ابو الاسود دوئلی په کوششونو باندې ایجاد کړی شو نو علی رضی الله تعالی عنہ ویلي چې ما احسن هذا النحو ما احسن هذا النحو يا ما احسن هذا الكلام نحوته څه ډېر ښایسته کلام دی چې ما یې قصد کړی دی ډېر ښایسته کلام دی قصد کړی دی نو معلومیږي دا چې د دې نحوې دا معنا د هغه وخت نه موجود و را روانه ده درېمه خبره د علم نحوې د ایجاد په سبب کې دا دی دا تفصیل دا دی چې د علم نحوې په سبب د ایجاد کې تقریبا ګڼ اقوال دي ګڼ اسباب دي چې د دې وجه نه علم نحو ایجاد شوله خو مشهور په هغه کې دوری یو واقعا لومبنۍ واقعا داس ده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه خلافت کې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو اعرابی راغی یو او د یو استاد نه قران زده کولو نو استاد د آیاتو ته ویو سوره توبه ان الله بريء من المشركين ورسوله نو هغه استاد دسی ویلی چې ان الله بريء من المشرکین ورسوله ورسوله باندې جر یو ای مجرور یو نو دې معنی دا ده چې الله به زار ده د مشرکانو نه او الله د خپل پیغمبر نن به زار ده الیاذ بالله خبر نه پوي چې ورسولیش او چې کله ورسوله مرفوع وي به معنی جدا ده چې الله به زار دې د مشرکان نو د هغه پیغمبرم به زار دې د مشرکان نه استاد او رسول هی ویو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه راوغخت او هغه ته د آیات صحیح ک او اعلان عمر فاروق وکړ چې چاته صحیح قران نه ورځي نو بل ته به نه خي په یوه ما تاسو کنه صحیح قران چاته نه ورځي نو کوي بنا او ابو الاسود راوخته او ته چې د څه حکم جاری کا چې خلق د قران د اعرابي غلطین نه غي بچ د څه قواعد جوړ کا چې د اعرابي غلطین نه خلق بچي هغه علم نحو ایجاد کړ عامر څه پوهیږي په قران پوهیږي نه نه وته نه معلومه خو ست ټول غلط معنی بیلته کې خبره پوهیږي نه پوهیږي دویم قول دا ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپه ناستو نو چاو تو ویل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولې خپای ولې خپناسته هغه ویل خپه په دې ما چې خلک قران وایي او غلطي وایي خلک قران وایي او غلطي وایي نو ابو الاسود دوئلی شاګرد ته ویلې چې دا قاعده هر مفعول به منصوب وي او هر مضاف الیه به مجرور وي او وزد فيه وتتبع نور قواعد ته به راوباسه د دې کې زیادت او تتبع او تلاش کوه دا علم نه ایجاد سبب تاسو دې ویلي شاګرد ته وایي دا شاګرد وو دا علی رسول الله ابو الاسد ته ویلي خبره باندې نه شي کنه درسه تاسو د دې وجه نه د علم نحو ایجاد دغه دور نه شروع شو او شو خبره پوهېږي تفسیر قرطبي کې هم داسې قریب قریب الفاظ شته دي اول جلد کې وګورئ د علم نحوی د معنا لغوي تحقیق دا دی چې نحو په لغت کې په غنو معنو باندې راځي خدای غینه دلته یو څو مشهور معنی ذکر کوم یو علم نحو په معنا د قصد او اراده سره راځي نحوی ما قصد اراده دویم د نحوی معنا د نحو راځي په معنا د جانب باندې څه جانب جانب طرف دریم نحو راځي مولیانو په معنا د قسم باندې قسم څلورم نحو راځي په معنا د مثل باندې په معنا د پنځم نحو راځي په معنا د حذف او د ترک سره حذف پر خدل شپغم نه ورازي په معنا د قبيله سره په معنا د قبيله سره خبر باندې پوه نه شو تاسو معنا د قبيله سره څو باندې شو ټول شپږ شو کنه خ په معنا د قبيله سره او بل نحو راځي په معنا د اندازې باندې په معنا ده اندازې و معنا شوله په معنا ده اندازې باندې اتم راځي نحو په معنا د حفاظت باندې په معنا ده صيانت حفاظت نه شي کاته شي اته شي نهم نحو راځي په معنا د لارې اما نحو د مخ نه وکړي طریق لارې باندې معنا ده لارې نه شوي او لسم نه ورازي په معنا د فصاحت باندې نشوله یو لسم نه ورازي په معنا د تصریف باندې تصریف او دولسم نه ورازي په معنا د اعراض باندې په معنا د اعراض باندې اشاق پوه شو که پوه نه شولې دولس د نحوې معنی شولې شمې والا سواته نه ذکر کړي دي او دا نور اضافه شولې دې کې دا لومبنۍ و معنی دا لومبنۍ په یو شعر کې هم راجمع شوي دي مونږ قصو کو طرف د قبلي ستا ته اے حبيبه درې معنی په تیر شول او نحونا من واوریدلو نحو من نحو الف رقیبی منګ واوریدلو منګ تیر شلو منګ پرې خدل منګ پرې خدل په مقدار د زر رقیبانو باندې خبره مان نه پیږي خبر باندې پیدا او په معنا د حفاظت باندې راغل دي شمه والا نور ذکر کړل چې اذا جاء النحويون يوم القيامه کله چې نحوین په ورځ د قیامت باندې راشي نو الله ملائکه ته چې دیم د اور نه بچ کړي لکه څنګه چې زما کلام د خطا نه بچ کړي والله علم حدیث دی یا مقوله ده خو چا حدیث ته نسبت کړی دی خو زما په ذهن باندې مشکل لکه دا حدیث خبره نه پوهېږي نه پوهېږي دا خو د نحوې معنا لغوي شوله او د نحوې اصطلاحي معنا اصطلاحي تعریف علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء خبر معنی پوی کنه پوی وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض چای بل تاریخ هم کړی دی هو علم هو علم باصول يعرف بها احوال التركيب احوال التركيب العربيه من الاعراب والبناء چا د علم نحو دا تعریف هم کړی دی خو مشهور تعریف یې د غړم باندې تعریف دی کاف هدایت النحو کې هم دغه تعریف دی پر اوس کال تاسو اورېدل و بس دا سبق نه تاسو که بس نه